بسم الله الرحمن الرحيم باب صلاة الكسوف دا باب د بیان د احکام د صلات کسوف شی مسائل د صلات کسوف خسف و خسوف و لغت شي هغه کنه میاشتې تاندر نیولې ته راشي چې میاشت تیر راشي خسوف د ورمسګې ته او خسوف د میاشتې ولته او پر روایت شي یو د بل په معنا باندې استعمالېږي کنه میاشتې تر وی تا خسوف ته ویل شي د ورمسګې ته ول خسوف ته ویل شي فقها په صلات عید پسې بعد بیا صلات کسوب ذکر کوي یې سره په دا مناسبت ته یا د اتحاد ولا مناسبت ته یا تضاد ولا مناسبت ته صلات عید صلات کسوب من شیاخو مناسبت ته د اتحاد ولا دواړه کنه د ورځې لمنځي نه دي هغه د ورځې کېږي عید مزدا د ورځې کېږي او پاغه شا خود بادو پاوه شا خود بادو او یاد تضاد ولا مثبت ده د انسان دوه حالتي نه دي یو د حالت سرور ده او یو د خزن ولا کنه د غم و د پرشنۍ ولا حالت ده ولات اید خو هغه د سرور ولا حالت ده کنه چې خوشي د اید ولا خوشي جوړ شي هغه مين ولته کېږي سورات کسوب کنا د خزن و د ملول ولاکنه حالت اګل میز ده ورمه سره تان درون سي کنه حال کې باندې پرشنی گاډه شي کنه او په حال کې رشکه هیبت تاری شي د اګل میز ده ا دوړې په مشه تضاد ده اذن بعد د ذکر شي بیا کنه سورات استسقا عيد ميز هغه واجب ده سورات کسوب هغه سنت ده سورات استسقا شي اختلاف ده کنه چې هغه سنت ته او کنه مسنت کا پښه اختلاف ته دی وجه نه په هغه ترتیب باندې کنه الاقوا فالاقوا په ترتیب باندې کو فقها دا بابینه ذکر کوي باب صلات الكسوف دا باب د بیان د مسلې د صلات الكسوف شه قال ویری دی حد قدری ملا یزن کا صفات الشمس چې کله میا میر تک تیر شي ورمسګه تیر شي میاشتان درونسی سول امام بناصر کتین او قرات کنه په ناپل شي په جهر نه وی کنه په پټه باندې وی کنه البته کچره کنه خاص کر دلیل رغله و د جهر ولا قرات کنه کنه په ناپل شي قرات مش پټه وی دا ما چې ته به کنه په دال مده شي به کنه اذان مې نیوي اقامات په نیوي او قرات ته په خفیاوی پشه کای ات نافله ته په شان د شکل د ناپله فی کل رکعت رکون واحدن او په هر رکعت سره به یو یو رکوع کو لکه عام ماندې شي چې یو یو رکوع وي وقال شافعي رحم الله رکوعانه امام شافعي سبي چې نه دوه رکعت ترمذ ده په هر رکعت سره دوه دوه رکوع ګونه دي دوه دوه قیامینه دي دوه دوه رکعت نه قرات ده امام به یو رکعت نه قرات وکړو به رکوع ته لوړ شي رکوع نه به بیا چک شي بیا به ودرې بیا به قرات سره وکړه بیا چې کله قرات ختم کو بیا به دویمه رکوع کو دویمه رکوع نه چې بعد چې چې به وته سجدي ته سي سجدي هغه دوی به راي او رکوعونه کنه پر کار شو ته قیامینا او د قراتینا او رکوعونه د دوا دوا دي وقال شبه رکوعانه امام چې دوا د رکوعونه دي او د ها مذهب د کنه د امام مالک سبا د مذهب دا د احمد حمد سبا د مذهب د چې دوی د رکوعونه زنه وی چې نه درې درې دي زنه وی چې سلویر سلویر دي پنځه پنځه دي کنه لاس یې رسې کنه کرواتینه روغې دي لاس یې سره کوګونه له ما روت عائشه رضی الله تعالی عنها د امام شبزلی احادیث ته چې عائشه صدیقه نه کل کړه ده کنه ام المؤمنین عائشه چې کوم روایت روغله ده آیا دلیل ده کنه عائشه صاحب فرمایي کړه چې نبی اسلام په واشه ورمسته ګامیت تر تندرونی ولا او نبی اسلام کنه خلک تلمیز وکړو په دې کرات یو ویلو رکو ته جوړو کنه رکو نه بیا چې شو بیا په دې باندې ودرې دو کنه بیا لو رکو ته دې پر اخر دیو دې رکو ګوند وروړي دي ولنا روایت ابن عمر امیر دې پر کنه روایت دې ابن عمر ده عبد الله ابن عمر ابن عاص هذا عمر سي بچاين ده ابن عمر ده عبد الله ابن عمر ابن عاص امیر دلیل کنه هغه روایت ده هغه کنه د هاي وای ورکو نقل کوي کنه پیغه روایت سے دوی رکو غندې رو د ایوا رکو رغلی دو تعارض رولو د کنه عائشه پر روایت سے دوی رکو غندې دی د کنه پر روایت ایوا رکو ذکر والحال اکشف علی الرجال حال هغه ډیر بربنده و ډیر واضح وی نری نه وتا کنه دا شویر خبر دی دغه موضوع ته چې نبی اسم یار کو کډ ور کو ګورې کړی دی لقربهم د وجه نزدکات نه ځکه چې سړی مخته درېږي که سپینه مخته وي او ښځینه وي ښه به ورسه درېږي که نه په اوسه پېښه به وي هغه نه امام پټ ته کېدای شي که چې هغه ته صحت یې راغلی وي که نه عایشه ذکر په خاطر شوي وي نه ترجیح به که نه روایت ته رجال ته وي فکانه ترجیح له روایته ترجیح د روایت ته وکړه چې هاي وارو کوو خدا غا نشتی تعجب نه خبره دو چې نه ولات کوسف کنه دا خو ډیر ګان مری وشو نه به زما شو یو ور شوې دي کنه دوه ور د شوې درې ور د شوې او بیا په غاټه اجتماع سره دا د ورې د لمیز دو کنه خل پا ډیر وی کنه او بیا د مر اختلاف نه کېږي کچې رکوي واوا کدوي وي او کدرې وي کسلویر وي کپینځرو کو غونه وي کنه کلاس رو کو شو دو کنه ا ل ا س ر د ل ا د و ک چې لاس ر په ګونه شوي دي کدال میس کې چې ته پورې شي کنه بار بار کدلا هر اس کدلا د ولا کسره چې نیر اختلافات په نیر مسله شي دا اختلاف کدلا چې ور د داسې کړي بل داسې کړي کنه بل داسې کړي مختلف کنه سره تیر شان د میز لیدل شوی دا خو زیوت نه زیوت نه خو دوا ورځ کې ته شوی کنه نبی سمد نام شو شپږ لاس پر پته شو دا ورمسګه چې تان در نه سیکر هغه داسې زده کنه په کول شي زده نشنی ولا چې تاسو کله بعد رو پاس کیږي او بیا دې مرزوت اختلاف پیدا شو ده امام محمد دا ذکر کوي چې کیسه داسې وا چې د المیز دې په یوځې باندې و نبی سه په ودرو کې ډېر په یوځې باندې و دا مر په یوځې باندې و چې په ځنه خلک به کنه او مسلمان مونږ به وشیروله ساري وګرځیدلو سه کوي چې سوته بقره په شیو نبی سم کنه په بل رکعت سه ال عمران شي شو ده دا خو یقین نه کړ په ویډیو ویډیو کنه یو یو دوه دسي پرې سي کنه سورتی نه دي بیا چې رکو ته وروړو کنه بیا دې مر په ویډیو کنه چې چا دا خیال و چې لکه لکه مې سم چې رکو نه بالکل چې ګیژ نه دې مر په ویډیو پر رکو پرېتا دا غا پر رکو چې په ویډیو پرېتا کنه په دا شکه ځنه خلک تړي شوی دي کنه بار بار د خلک چې ګیږي کنه چې وی ویني چې اخو پر کو پرته بیا کنه سمې بیا وهم مرشي چې کنه بیا سم چک شوی کړه کنه کله خلک چک شوی مش پوتې وی هغه سار بیا چې کو بیا چې وطن اوسې کنه بیا لوټ شي سټه حلقه چې دا منظر ګوري کنه چې خلک چې ګي اخو وی چې چې دا خو په ما سم چې ګیږي کنه پاپا سره د حلقه کې دا کو سټه حلقه دغه وخصه چې دا خلک چې کنه عظمت دغه بار بچ ګول او دا مخته خلق کنه خطو کېدو به ابه ستړي شول چک به شول کنه بیا بیا رکوتلول بیا به بیا رکوتلول کنه ا ورسي حال کې دا وهم راځي دا هله کچې نبی سم کزن دا څه کو د حال پاپ څخه اقتدا کو اګه دا داخله خلاف شو چې کې چا دوه ور لیدري دي کنه چا درې ور لیدري دي کنه چا څلور ور لیدري دي د خپل حالات مطابق به دا نه کړ کچې رکوګونه دوی وي رکوګونه درې وي هي دا و چې کنه دا خای وارو کو کښو په دې باندې و و ي ت و ل ك ر ا ت ف ي م ا او په وجدي به وي کنه کرات په دواړه رکعتې شه کرات په وجدي وي و يخفي او کرات په پټا باندې وي یعنی به حنیفه را مولا وقال يجهر صاحب فرمایي چې نه کرات په جهر باندې وي وعن محمد مثل قول ابي حنيفه را مولا امام محمد سره دا سره واته نه کښو ده لکه امام حنیفه صاحب چې کرات په پټا باندې ویل شي اما تطویلو فر کرات فبیل افضل هر چې ویزونه د پکرات سه دا څه واجب نه دا بیان د افضل د بهتره څه کان چې کرات ته یوزې بود اول شي و یخفف ارشا او کرات ته کله لکوي کچره خواشه وا په یوزې د نوي لأن مسلنا استيعاب الوقت بصلاة ودعاء سنت نو د کول د ټول وخت په موضوع په دعا باندې چې سه پر ورمسګه تان در نیولې وي دمره د حلق ندري میا خلق نه الميس کو يا د دعاګونه کو کنه دا ټول ټیم د خپل موضوع باندې ولاګیږي کنه او کلمې دې کنه کار مو کو بیا د پټول د ټیم د په دعا باندې ولاګیږي نه کلمې دې ډېر وکړو مې دې پوښتې کړو کنه دعا ته به ټیم ادا به کم وشي او کلمې دې لړ کو بیا کنه دعا دې به پوښتې وکړو فإذا خفف أحدهما هر کچ یو په شالکو او تول الاخر بل بیا پوښتې کو و اما الاخفاء والجهر هل چې پټوله د قرات ته او جهر د قرات ته فلهما روایت عائشه رضی الله عنها صحابین دلیل روایت عائشه صدیقه ده انه سلسله جهرا فيها چې نبی سم کنه په دې شکرات په جهر ویلا و ولا ابي حنيفه روایت ابن عباس و امام سب دلیل روایت عبد الله ابن عباس ده ابن عباس وی چې زه کړ پسان شو ویلوړو نبی سم پسان شو نه دیو کنه ځکه چې هغه خو چې منتظم نه وي هغه امام نه وي هغه مقرر ده بچا نشته یا د بچا ولا چې کوم خطیب ده هغه نشته بیا دې خو بیا کنه د فتح احتمال ده څه کوي کنه ا تقدم تقدیم خبره او په شروع شي او المدینه به په شپوت شي به د ګوش المدینه وکړه و دا وته چې په اتفاق په نسه صورت نه وي کنه اتفاق نه جوړیږي کچېره اتفاق جوړېدلو کنه اختلاف نه تلو ټول عالمون په یو عالم پسې درېدل شول ټول کومینه په یو ملک پسې درېدل شول بیا بیا کړه بیا په جمع باندې کړل شي وليس في الخسوف في وجوب الكمال جماعه او نشتا په تر دوه کې د میاشتې جمع الميزه میاشتې تیر شي ورمه کړه تاندر ونسي په دې کې جمع المين نشتا لتعذر اجتماع في الليل د وجه مشغولي د اجتماعات په شپه میاشتې تاندر نشي خو به شپاوي او دا خو کنه په هغه جمع عظیمه سره کېږي هغه امام به کنه خلک جمع کوي د شار ولا کنه مصلات به توزي عادي کنه خو هغه خطبه لمونځ خطبه نه وه هغه بل وعظ وه په دا ورځ باندې اتفاقا نبی سم بچا وفات شو کنه ابراهیم رضی هغه وفات شو ده کنه او د خلک به دا خیال و چې دا غورمسه ده چې تان درونی ولا مخه دا کې دا و چې په دا ورځ به چې څه غاټه حادثه پېښ شي کنه یا چې تا کنه هر سړی مړ شي یا کنه هر سړی پوي کنه بل غاټه حادثه پېښ کېږي دا هغه علامه ده نبی سم د خلک د عقیده اصلاح ته پر आवाज شریک کړو کنه چې میاشت او ورمسګه دا د خدای په کتنه شنات نه شنات دی کله کله خدای ته خلق ته خپل قدرت نمایش ته کو هغه ته شي ورمسګه تیر شي یا میاشت تیر شي کنه د چا په مرګ باندې چې په حیات باندې نه تیرېږي دا پر دیار کنه شنات دی خدای په کله کله بنګول ته خپل قدرت نشنات ته شي نه خود باندې وکړ هغه څه وعظو باب الاستسقاء باب د بیان د صلات اسکشاشه په وجدې مینه برومینه باندې شي بروم نه کېږي یو یې بور کې شي کنه که یور وچ شي کورزینه کنه وچ شي چینه وچ شي یا کم شي کنه خلک په باندې ضرورت نه پیرا کېږي کنه بیا په دا موقع باندې استسقا کنه استسقا سنت تو دعا ته کنه خلک ووزي دعا د ووري وته چې برمینه باندې په وجدې مینه کنه او یې به کنه کمیاب شي یا بالکل نایاب شي کنه بالکل یې بشتانه یا کنه کمیاب دي خلک په باندې کنه پسنا او نه راټولې په باندې نه پیدا کېږي او قدم د مر یې بوې کبر مې نشته خو د مر یې بو پیدا کېږي کله چې صاحب پسنا سره نه وچېږي چې دا په نمبر در باندې روشي کنه شپې یا ورځې دا لکه ځناورې کورا چلېږي دا مر کنه یې پسې کورا دا مر چلېږي به استسقا نه کو کنه د پامو کابو نه کچې بالکل کنه یې به سخت تکلیف جوړ شو او یې به کنه خلک په یې به باندې ضرورت نه کړی چې سه پر پچینې شي په کیونې شي په کورزې شي کنه یې به د مر پیدا کړي چې فصلې ضرورت په دې پیرا کېږي پس نه وچی شي نه کنه به سکان نه کو او چې کله دا سره جوړ شي به امام څه کچې ان مسکا دعا او استغفار امام به کنه اعلان وکړ خلک ته امام هغه بادشاہ ادي جمعه ولا هغه استغفار ده د ګناه کنه بخشش وو تبا یا ستدي دغه استغفار دي چې تبا سه یو بسی کنه دا د ګناه اثر وی چې پرودګار برومینه باند کو یې کنه هر کنه یبه باند کو کنه او دا اثر نه مدار شي کنه پسنه وچیږي ونه وچیږي کنه زناور کنه شه هغه یبه نه پیدا کیږي دا د ګناه حل کې ګناه اثر وی کنه چې حل کې ګناه لکه چې ګناه ډیر جوړ شو ده او حالات کنه هغه ډیر کنه فضا ډیره مسمه شوې ده ډیره ظاهره شوې ده فساد ګورې نه وجه نه کنه پرودګار د خلک نه خپل رحمت بند کړه ده دا یو تنبیه ده کنه خلک تبا وبوسي لوړ د شي کنه تبا وبوسي په تبا شه کنه رد مظلم دغه رد مظالم چې چا کنه چا دې چا حق ولا وی کنه اته بعد کنه حقوق تا کنه هغه د نقل کو چې چا دې چا حق ولا وی چاته د زیاړه کړی دو چاته شرا کړی دو چې کنه سکتی به ته کړه دا چا دې کنه مور خراب کړه دا کنه هغه په پاس کې دته بعد ورته مظالم یعنی حقوق العباد کنه هغه ورسه ورشي ا پر دې یاد چې کیم کنه حقوق ځای شوی دي کنه په به ته باو بس چا ګنې نه کړی وی کنه په ګنې لګوي ان به کنه کلعو کو زور به درمانه کو ته به وبوسی په یو دې باندې به کنه دا معاهده وعده سره کنه الله سره به دا وعده وکړو چې مشکل ته بعد په خپل ګر غړې باندې کنه چې کیمر بچانه مدینه خار خراب کړی یا به وګرځوي کنه چا د کوت نه پرکا د کوتین نه پرې کو چا کنه یا به دم حقوق ځای کړی دي کنه دا واپس کو آینده دې پر ته بعد وګسی دا که څه کافله انو خالصم په کوم باندې کنه چې کنه نو خالصم تابلیغ شریک کړو بیا کوم کنه اوی سره پکاژې شو انکار یې سره انکار یې نکړو کنه تنګولو به د په دعوت باندې چا ایمان نه وروړو ډېر کنه وخت سره تیر شو چا ایمان نه وروړو نه وروړو کنه پروردګار دا خپل قدرت یې کنه کوم ته حرکت توجهات کو کنه چې هغه پابونه کا هتر وصلو او کولا دا یو تو کولا دا کنه پابونه صح کاتر لو برمینا کنه باندې پسنه وشو لکنه هاټ هاټ ونه کنه وخت یې ونه کنه اپ وچول راونه شو و چې موږ کوم ته دا سره وکړه چې استغفر ربکم تو ځ خپل رب نه کنه بخښنه وغوښته د کفر او د معاصي انه کان غفارا خدای په کې ډېر بخښنه کړه یورسل علیکم السما مدرارا علای په تول باندې جړې جړې برمینارو کو چې تاسو تباہ وبوسې ده کنه هغه بروم په دې باندې مرتب د استغفار باندې کنه مو کوم دا سره چې تاسو خپل رب نه مغفرت وغوښته ا بخښنه کړه ټول ګناه به تماف کو کنه استسقا چې دوه رکعته لمس کړه ده که صلات عید لکه عید مې چې کړه ده روا ابن عباس سول دا پیدا کړي چې پوس هدې مل ویایي چې ولم ترو عنو صلاتو کنه امام صاحب دلیل په شوی چې نبی سم استسقا کړی نو مين نه کړ شو دا دا حدیث خو دا دا دو تخبره هدې مل د حدیث پیش کو کنه چې ابن عباس کړه چې نبی سم مس کړه ده پشه زنه حق په دې مهدې مل به اعتراض کړل چې کنه هدي مو خپل خبره بیا رشوي د نصیب نه کړ کړه دا کنه خدا خبره نو قلنا فعله مره وترك اخرى فعله مره وترك اخرى نبي سم کلا کلا کنه یو ری کړه د میز او بل وری به پریشه دا بل وری بند کړه کنه دا ماته هدي مو کنه چې میز سنت نه دا پجامه سنت نه کنه سنت دې وي چې ما واظب علی نبی سم نبی سم کنه په باندې مواظبت کوي همیشه یې کوي کنه یو یې په مستاخر مش کړه او په دې مواظبت نه کړه کنه دې ته سنت نشي وته ویلا جایز ده کنه می جایز ده کنه خو سنت نه ده سنت وته چې نبی سم کنه همیشه کړه په تاسو مش کړه سنت کاوي په جمع یې کړه وای نه فلم یې کول سنت نه نه په جمع باندې هغه سنت نشو وقد ذكر في الاصل قول محمد وحده دو ته ویلو چې کنه وقاله يرون وی ادوار امام ابو حنیفه امام محمد صاحب ابي سبزا تلميذ کنه امام به برکه تلميذ ته کودا خو ذکر شو ده په مخصوص قول محمد صاحب ګوشا یعنی ابي سبزا امام سره ګار ده تلميذ په جامه نشته دا امام محمد صاحب کنده خلاف کو چنا په جامه نشته ويجري فيما بالكراته كثير في جامع بن كرودا بیا کنه قرات په جهر باندې وی په دوړ شي اعتبار به صلات عید وځي قیاس په صلات عید باندې پابه نه کنه د قیاس کچره په جامه کو به قرات په جهر وی ثم يخطب چې کله میز کنه ختم کو دینه بعد په خطبه به وی لما روي ان به سم خطبه نبي سم خطبه ویلی او په سکاشه ثم هيا كخطبه العيد ان محمد امام حضرت د دې دونه خطبه دو کچ دوه خطبه دي کنه وای نبی سب خطبه واحد نو واحد خطبه دو فتوا د صاحبین په کول باندې کنه عالمون عمل لا عمل صاحبین په کول باندې دا چې خلک استدا کو کنه برمیس کول منځ پر اوځي کنه میزا کو د دوه خطبه اوی کنه کراته په جهر باندې وی د احناف عمل د صاحبین په مذهب باندې روان ده کنه او مذهب دغه د چرمیز په جامه نشته په شکنه نو خود بیشته نمازی نشته کنه دعا دی په دعا بکو ولا خطبه ته نبی حنیفه رملا امام صاحب نو خطبه نشته مين نشته به کنه خطبه خود نشته لانه تبن جماعت ځکه چې خطبه دی جماعت بیا دو چې په جامه میز یو کنه کل میز زو ته نو مزه ولا جماعت نو څنګه جامه شته نه ويستقبل القبله بدعاء او مخ مخ بدري قبله بدعاء سره دغه مستحب طریقه ده قال هدیم الفرمای چې هاذا قول محمد رحم الله دا کل بردا ولکن مسله د محمد صاحب قول ده اما عند ابي حنيفه فلا يكذب رداه امام حنيفه صاحب باندې پټکای به نه روي لانه دعاء ځکه چې دعا اما دعا د کمر دعا ګوري چې دي کنه ويعتبر بسر ديته کسي به په بکی دعا ګونه باندې وما رواه كان تفاؤلا وهغه چې کنه محمد صاحب نقل کړه دا چې نبی سم پټکای اړولو کار تفاولن ا په طریقه د نیک پلی باندې وکنه سعمل نه ده په تسکا شي په طریقه د نیک پلی باندې او مقرر عمل په تسکا شي نه ده اکل به رضا طریقه دا سوا دا طریقه دا وکنه چې پټکای په یوه وچ ودا سکنه خلوص په کو به دا غا پیسه چې کوم شي طرف ته پیسه د لون دی کنه دا به پکینلو شوون سي それからな。 او دا بلا پیسه به کنه دا په شیلو سوون شي کنه دا به دا پټکای سر طرف نه سر وړوي کنه په سار به دا سر وړوي هغه پیسه چې کین طرف ته کنه ابي شي طرف ته روشي کنه او چې شي طرف ته به کین طرف لور شي کنه دا کیم لور نه مخ ته به بوند شي دا بوند مخ په لوند شي کنه پیسې به بیا وړوي کنه دا عملی نقشه د چې خدای په کنه دا ایسه کنه پرشن کول حالات دي کنه برمینه نشته پسنه وچیږي ونه وچیږي کنه خو دا په کده حالات داسې په سټ باندې وړه وي کنه حالات بدل کې کنه چا بده یې روشي اته کولای په طریقه شو وي کنه صحیح دا دوکان چې کله بیردا کنه چې کچره کو دا په جامل مشکو کنه به کله بیردا شته کنه پټکای دا وړه وي مستحب طریقه ده ولا يقرب القوم ارضيتهم قوم به پټکی نه پساړه وي لانه لم ينقل انه امرهم كذلك بذلك دا نو چې تنه کړ شوې چې نبی سم کوم ته د امر کوي چې پټکی تو سا وړا وشته کنه په خپل نبی سم داسې کړی وي ولا يحضر اهل الذمه الاستسقاء او نه به وزي نه به حاضرېږي کنه اهل الذمه استسقاء ته په دې ملک شي په دې شهر شي کچېږي کنه غیر مسلم خلکو دو هندون دي سکون دي سيون دي هغه کنه غیر مسلم خلکو زما زميون دا به نو وزي استسقاء ته لانه لاستنزال رحمته ځکه چې دا خو د رحمت غوښتو کې پر دا خلک د خای په رحمت وروړي دعاګونه وکنه و انما تنزل علی ملانه په دې خو لعنت الله دې دي کنه دې خو د خای دشمن دي کنه کافرون دي د خای لعنت په دې باندې نه دي کنه دا نو بوسي خو فقها لیکي کنه چې په دې باندې ټیک ته په دې باندې لعنت تا کنه د خای په رحمت سره بهر ته خو په آخرت سره په د نیو شاه په دې کې د خای پر رحمت سي پیرا پر بخره دی اشتا کنه بلکې په دې سي میله په دې باندې ډیر لیدل شي کنه دولتینه یشتا زمن یشتا بنگلې او ټینه ارش یشتا کنه خای په دې باندې برمینا کو کنه هر شي په دې ته ملاویږي کنه اعلانات ته مستحق دي کنه اخرت یو ول چې کنه چې مرشي به نه راځي په دې باندې کنه کې سار ختم شي کنه هغه وجه ده چې سکیته دا ځکه نه وځي چې